دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې روحاني مرض ده لکه څنګه چې د انسان بدن ته مرضونه او بیماریانې رسیږي همدارنګه د انسان روح ته مرضونه رسیږي ان شاء الله په دې خپرونه کې به په مرض باندې وغږیږو په بلې خپرونه کې د مرض لاملونه او د مرض علاج چې څه په څه باندې د دې مرضونو موږ علاج وکړو خو په دې باندې یعنې په دې خبرو د پوهېدلو دپاره ضرورت د یو تمهید ده چې دوه خبرو باندې موږ پوه شو انشاءالله بیا په اصله مسئله باندې غږي انسان د دوه څیزونو د مجموعې نوم دی یو د انسان روح دی او دویم د انسان بدن او جسم دی نو روح او بدن چې کله یو ځای شي نو د انسان وجود منځته راځي هغه ته موږ انسان ویلی شو یوازې بدن ته هم انسان نشي ویلی ځکه هغه ته لاش ویل کیږي همداشان یوازې روح ته هم انسان نشو ویلی نو چې کله دواړه سره یو ځای شي موږ هغه ته انسان ویلی شو نو قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې د انسان بدن ته بیماریانې مریضي تکلیفونه راځي کله به زکام وي او کله به هغه ټوخیږي او کله به په هغه باندې تبه راځي او کله به نزله وي همدارنګې دغسې مریضي د انسان روح ته هم رسیږي هغه ته جسماني امراض ویل کیږي او کومه مریضي او تکلیفونه چې ستا روح ته رسیږي دې ته روحاني مرضونه او روحاني بیماریانې ویل کیږي روحاني مرضونه لکه شرک کفر ریا تکبر حسد بغض بېصبري ناشکري دا ټول روحاني مرضونه دي د انسان جسم او د انسان بدن ته چې کله مرضونه ورسېږي، په هغه باندې د انسان جسم او بدن کمزوری کېږي او د روحاني مرض چې کله یو انسان ته ورسېږي نو د انسان روح کمزوری کېږي، د انسان روح ضعیفه کېږي او دواړه بیماریانې هغه مریضي که د ستا جسم ته رسیږي او هغه مریضي که د ستا روح ته رسیږي دا دواړه انسان ته نقصان رسوي یو د انسان روح ته او بل د انسان جسم ته او دا خبره معلومه ده هغه تکلیف او هغه نقصان چې د روحاني بیماریو نه انسان ته رسیږي دا ډېر لوی او غټ دی د هغه مرضونو نه چې د انسان جسم ته رسیږي یعنی د جسمي امراضو نقصانات ډېر کم دي بنسبت هغه روحي نقصاناتو ته که موږ وګورو چې څومره روح ته زموږ تکلیف رسیږي هغه نقصانات ډیر زیات دي د هغه مریضي نه چې زموږ جسم ته رسیږي که انسان ته یعنې څه خطرناکه جسماني بیماري یا جسماني مرض هغه ته ولګېږي نو د هغې به علاج وشي په سل ډاکټرانو به وګرځي او که د هغه علاج ونه شو نو زیات نه زیات به دا وشي چې هغه ته به مرګ راشي او د مرګ د راتلو نه به پس ټول جسماني مرضونه ختم شي په راحت کې به شي قدرمنو اوریدونکو که یو انسان ته روحاني مرض ولګېده او دې انسان د خپل د روحاني مرض علاج او تداوي ونه کړه نو د دې نقصان به دلته هم د بې آرامي بې اطمینانه کېدو او د بې سکونه کېدو په صورت کې وي یعنې په دنیا کې او د دې بیماري نقصان به د مرګ نه وروسته د آخرت په ژوند کې هم وي کم ژوند چې کله هغه ختمېدونکی هم نه دی په دنیا کې به سکون نه لرې په دنیا کې به هم اطمینان نه لرې په دنیا کې به آرامه ژوند هم نه کوې هغه څوک چې کفر شرک بدبختي تکبر حسد ته لاس اوږدوي دنیا ژوند به هم خراب وي او د مرګ نه وروسته د آخرت په ژوند کې به هم هغه ژوند چې هغه به کم ختمېدونکی هم نه وي هغه ته به دومره تکلیف او نقصانات وي لکه څنګه چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په خپلو احادیثو کې بیان کړي الله رب العزت د جسمانی او د بدنی مریضیو د علاج دپاره الله ډاکټران پیدا کړي الله حکیمان پیدا کړي الله طبیبان پیدا کړي دي او د روحاني امراضو د علاج دپاره د دې د تداوي دپاره الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة وسلام رالیږلي دي او په دوی باندې الله رب العزت د آسمان نه کتابونه نازل کړي په دې سلسله کې د الله رب العزت آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم الله دنیا ته رالیږلی دی او په دوی باندې د الله د طرف نه یو عظیم الشان کتاب چې هغه قرآن نن ورځ زموږ او ستاسو مخې ته پروت دی الله په دوی باندې هغه نازل کړی او په دې کتاب کې الله رب العزت د روحاني امراضو علاج او نسخې موږ ته هم بیان کړي دي خو لاکن افسوس په دې خبره چې زموږ په نظرونو کې جسماني مرضونه ډېر اهمیت لري او د روحاني مرضونو موږ ته هیڅ کومه پروا هم نشته که چیرته موږ ته ډېر کم مریضي هم راشي حتی تر نزله او زکامه پورې حتی که معمولي تبه هم زموږ بدن ته راشي نو د ډاکټرانو او د حکیمانو دروازو پسې ګرځو او د خپل وطن نه نورو ملکونو ته سفر کوو د خپل د جسماني امراضو تداوي لپاره لکن له بده مرغه موږ سره کله هم دا فکر او دا سوچ پیدا نه شه چې زموږ روح ته څومره خطرناکې بیماریانې یا مرضونه رسیږي او د دې علاج دپاره ضرورت هم دی او موږ هیڅ هم نه دي کړي الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي روحاني مرض لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي په صورت عادیات کې ان الانسان لربه لکنود واقعا انسان د خپل رب ناشکره او نافرمانه دی انسان د خپل رب ناشکره او نافرمانه دی نو ناشکري او نافرماني د انسان دپاره ډیر لوی مرض دی نو انسان ته د ناشکري او نافرمانه کېدو بیماري لګېدلې دې دپاره دا مرض لګېدلی الله وایي او د دې بیماري په بیانولو کې الله رب العزت عجیبه او نااشنا انداز اختیار کړی دی الله رب العزت مخکې د دې نه چې دا مرض بیان کړي چې ان الانسان لربه لکلود د دې نه مخکې الله رب العزت د اسونو په وفاداري باندې قسمونه خوړلي دي لکه چې فرمايي والعاديات ضبحا قسم دی د هغو اسونو باندې چې کوم منډې وهي او د تیزو منډو په وجه د دوی د خولې نه البته آوازونه راځي فالموریات قطحا قسم دی په هغو اسونو باندې چې کله هغوی منډې وهي په هغې ځمکې باندې چې هلته کاڼي وي او د دوی د پښو نه د اور لمبې اوچتېږي فالمغیرات صبحا فاثرن به نفعا فوسطن به جمعا قسم دی په هغو اسونو چې کوم د سبا په وخت کې د حمله کولو دپاره دومره تیزه منډه وهي چې د شپې شبنم سره ناستې خاورې او دوړې هم د خپل پښو سره اوچتوي او دا اسونه د غشو او د تورو په باران کې د دښمنانو په صفونو کې داخلیږي د دې قسمونو خوړلو نه وروسته الله رب العزت څه وایي ان الانسان لربه لکنود الله وایي، ای انسانه! ته نه ګورې او فکر نه کوې چې یو اس د خپل مجازي مالک او د خپل د خاوند لپاره څومره فرمانبرداره دی، د هغه څومره وفاداره دی چې هغه مالک هغه اس ته ساه هم نه ده ورکړې او نه یې هغه اس پیدا کړی دی او نه یې د هغه په بدن کې روح اچولی دی او دا اس، یعنې د اس د ژوند او د مرګ اختیار د دې خاوند په لاس کې هم نه دی، بلکه هغه لپاره دوه وخته یا درې وخته څه واښه او څه خوراک ورکوي، نو دا اس، د خپل د مالک څومره فرمان برداره دی چې مالک ده لره دومره تیزه منډه ورکوي چې د تیزې منډې د وهلو د وجې نه هغه اس ستړی شي او د هغه د خولې آوازونه راخیژي بیا هم دا اس انکار نه کوي منډه وهي او دا اس د خپل د مجازي مالک دومره فرمان برداره دی چې کله په هغې ځمکه باندې چې په هغه کې کاڼي وي هغه ته منډه ورکوي هغه ته هغه ځغلوي نو د تیزې منډې د وجې نه د اس د پښو نه د اور شغلې پورته کیږي همدارنګه دا اس د خپل د مجازي مالک دومره فرمانبرداره دی چې د سبا په وخت کې د حمله کولو دپاره چې کله د دې مالک او د دې خاوند هغه ته دومره تیزه منډه ورکوي چې د هغه د پښو سره هغه ناست ګردونه د ځمکې نه د طوفان شان باندې وچخیږي همدارنګه که دا مالک د اس د خپلو دښمنانو په سپونو کې د غشو او د تورو په باران کې داخلول وغواړي یا هم دا اس د خپل د ځان پروا نه کوي او د خپل مالک د حکم په وړاندې تابعدار وي او د دښمنانو په صفونو کې داخل کیږي لکن انسان ان الانسان لربه لکنود انسان چې دی د الله دپاره ناشکره دی او د الله رب العزت نافرمانه دی نو ای انسانه ته هم سوچ وکړه ای انسانه هم ته په دې باندې غور وکړه چې یو اس د خپل مجازي مالک دومره فرمانبرداري کوي او حال دا چې په اس کې عقل هم نشته په هغه کې فکر هم نشته هغه د فکر او د سوچ صلاحیت هم نه لري. نو انسانه ته خپل د حقیقي مالک څومره نا قدره یې، کوم مالک چې ته یې پیدا کړې، کوم مالک چې تاته یې وجود درکړ، کوم مالک چې تاته یې بدن درکړ، کوم مالک چې د ستا په بدن کې دې روح واچوه او بیا یې ستا ټول اندامونه صحیح او سلامت برابر کړل، هغه پروردګار چې تاته یې د سوچ او د پوهې دپاره عقل او شعور درکړ. او وروسته د دې نه الله بیا هم داسې پرېنښودې، بلکه د ستا د ژوند د ټولو ضروریاتو انتظام الله هم وکړ، نو ته د خپل حقیقي مالک ناشکره او نافرمانه یې، ان الانسان لربه لکنود، واقعا انسان د خپل رب ناشکره دی، اس ته ته ګوره او ستا ژوند ته ګوره. الله رب العزت په خپل کلام کې ویلي، ان الانسان لربه لکنود، هلته الله د رب لفظ ذکر کړی دی، انسان باندې د خپل نعمتونه او د خپل احسانات ذکر کړي دي او بیا ویلي چې انسان د خپل رب ناشکر رب چا ته ویل کیږي رب پالونکي ته ویل کیږي رب هغه چا ته ویل کیږي چې په درجه درجه پالل کوي او د کمال حد ته رسوي نو اوس تاسې د انسان په ژوند باندې غور او فکر وکړئ چې الله رب العزت انسان څنګه په مزه مزه پاللی دی او هغه د کمال درجې ته رسولی د مور په رحم کې د مور په خېټه کې الله پاک د انسان د رزق انتظام کړی دی هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي د مور په رحم کې وي الله رب العزت هلته هغه ته د رزق او د روزي انتظام خیر کړی چې کله د مور په رحم کې ماشوم پیدا شي نو بیا هغه مریضي چې په ښځې باندې راځي الله هغه بنده کي او د نوم په لاره یې الله رب العزت د بچي او د هغه ماشوم په خېټه کې دا داخلوي هغه وینه چې د مریضي په حالت کې ضایع کیږي چې کله د مور په ګېډه کې یو ماشوم پیدا شه الله رب العزت د نوم په واسطه باندې د هغه سینې ته داخله وي که د دنیا ټول ساینسدانان د دنیا ټول فلاسفه د دنیا ټول ډاکټران او د دنیا ټول حکیمان راجمع شي پوره طاقت استعمال کړي خو د مور په رحم کې بچي ته رزق نشي رسولی او سبحان الله الله د رزق او د روزي داسې انتظام کړی دی چې د انسان ژبه یې په نجاست سره ګنده نه کړه هغه ماشوم چې د مور په خېټه کې ژوند کوي د هغه ژبه په نجاست باندې ګنده نه کړه بلکې الله په لاره باندې دا ګنده وینه د هغه خېټې ته ورسوه او د انسان رزق یې جوړ او بیا چې کله بچی پیدا شو نو د ده د رزق دا یوه لاره الله بنده کړه کومه رزق چې الله ربالعزې دې ته د نوم د لارې ورکوه الله دا د رزق لاره پې بنده کړه نو ماشوم چې پیدا شي چیغه به کي او په ژړا به شي چې الله زه چیرته لاړ شم زما خو د رزق لاره بد بنده شوه رب د کایناتو به ورته وفرمایي چې انسانه یریږه مه زما نوم رب دی ما ستا د رزق انتظام د ستا د مور په خېټه کې کړی و او اوس به یې هم کوم نو که د ستا د یو رس یو طرف لاره د رزق بنده شوه خو ما ستا د مور په سینه باندې د پویو دوه چینې روانې کړې او د ستا دپاره مې د رزق دوه لارې خلاصې کړې دوه نیم کاله پس چې کله مور د خپل بچي ته شیدې ورکړي او مور بچی د شیدو نه بیل کړي بیا به ماشوم په ژړا شي او په چیغو به شي چې الله زه چیرته لاړ شم الله به ورته وفرمایي چې انسانه ته یېرېږه مه زما نوم رب دی ستا د رزق لاره بنده نه شوه که دا دوه لارې د رزق په ونو باندې به مختلف قسمه میوې الله وی ولګوم او ستا د رزق انتظام به وکړم وان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین د څاروو د خیټې نه به ستا دپاره خالص پی راوباسم او ستا د رزق انتظام به وکړم دا رب ده چې د انسان پالنه کوي او په انسان باندې تل لپاره د خپل نعمتونه وروي خو له بده مرغه چې انسان بیا هم د خپل رب ناشکره دی ان الانسان لربه لکنود انسان د الله ناشکره دی او د الله رب العزت نافرمانه دی نو چې کله انسان د عمر پیمانه په ختمېدو شي او هغه ته مرګ راشي نو د انسان د رزق دا څلور واړه الله الله جبلي نو الله رب العزت به د عرش معلا نه آواز ورکوي چې زما بنده ایریږه ما زما نوم اوس هم رب دی په دنیا کې د ستا د رزق یوه لار بنده شوه دوه لارې مې نورې در خلاصې کړې دوه لارې بندې شوې، ما ستا د رزق لپاره څلور لارې خلاصې کړې، اوس که په دنیا کې زما رزق خوړلی تا خوړلی دی او زما د اوامرو او د احکامو مطابق تا ژوند تیر کړی دی، نو ایریږه مه، که مرګ ستا د رزق څلور لارې بندې کړې دي، نو ما ستا دپاره د جنت اته دروازې خلاصې کړې دي، د جنت اته لارې د ستا دپاره خلاصې دي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله رب العزت د اوامرو مطابق د الله د احکامو مطابق پې کړو او تل لپاره د الله رب العزت د نعمتونو شکر ګزار اوسو او د الله رب العزت د اوامرو تابعداري سره هغه روحاني امراض چې زموږ په بدن کې لګیږي د هغه علاج وکړو که زموږ بدن ته څه تکلیف راورسیږي یا تبه راباندې راشي یا نور دردونه راباندې ولګیږي د دې علاج دپاره موږ ډیر زیار باسو او هر طرف ته هڅې کوو خو زموږ روح ته که کوم تکلیف او مرض رسیږي د هغه علاج دپاره کله موږ هم سر پورته نه کړو هغه د روحي امراضو علاج په څه کې دی چې د الله تابعدار شي د الله احکامو معنی د خپل ژوند د رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تېر کبر غرور حسد تکبر بېسبي د ځان نه لرې کړه احساس د مسؤلیت وکړه خپله هم د الله د اوامرو د الله د احکامو مطابق وچلېږه او د خپل اولاد د خپل کورنۍ هم د الله رب العزت دین طرف ته وهڅوه تر څو هغه روحي بېماریانه یې چې زموږ باندې لګېږي الله په خپل عبادت باندې او په خپل تابعداري باندې چې موږ الله ته کوو زموږ بدن نه لرې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې فرمایي انسان چې کله یوه ګناه کوي د هغه په زړه باندې تور ټکی لګېږي که وروسته د دې نه دې نیک عمل وکړه توبه یې ویستله الله به هغه تور ټکی لرې کړي او که ده توبه ونه یستله نو په زړه باندې به بل ټکی بل ټکی لګېږي داسې ورځ به راشي چې دوی به ټول زړه تور شي په بل حدیث کې رسول الله هم فرمایلي دا زړونه داسې زنګ نیسي لکه څنګه چې اوسپنې ته اوبه ورسېږي هغه زنګ نیسي صحابه کرام رسول الله نه پوښتنه کوي چې د دې سیقل څه دی په څه باندې پاک کړو رسول الله ورته وایي چې په قرآن لوستلو باندې او د مرګ په یادښت باندې الله دې په موږ رحم وکړي او موږ تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي انشاءالله په بلې خپرونه کې به نن خو روحي مرض باندې وغږېدو په بلې خپرونه کې به د مرض په لامل او د مرض په سبب باندې غږېږو